بسم الله الرحمن الرحيم باب قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا روز د قیامت ته د هر امت سره به حساب کتاب کیږي پیغمبر به رامخ کی شي د زمانه پیغمبر به د باز خلکو د پاره گوي کوي او د باز خلکو خلاف گوي بکي موسی علیه صلوات و سلام مثلا رامخ کی شي د فرعون او دغه د ډلې خلاف دغه بکي رب دا سخت زما دشمنو رب د دین سخت رکاوټې پیدا کو دې طرف ته بعضې خلک د هغه مخلصان و هغوی دپاره به ګوی کوي چې ربه دوی زما تعاون کړی دی زما امداد یې کړی دی هر پیغمبر به رامخکې کېږي راځي راځي اخر کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راشي هر پیغمبر به خپل امت باندې گوی کوي رب د زما دس خلاف کو رب د زما لپاره دس رکاوټ پیدا کو رب د مال دس تکلیف را کو وجئنا بکا الله پیغمبر ته وی او را بولو مونږ ته علا هؤلاء په دې خلکو باندې شهیدا گواه الآیه د آیات تر اخره پورې وایي مونږ برا ولو تا په دې خلکو باندې غوا څه مطلب ځنې خلک وایي مراد د دینه انبیا دي انبیا به غوي وکي د انبیاو د تزکیه لپاره به رسول الله صلی الله علیه وسلم الله راولي او د دې پیغمبرانو باندې به ګویو کی چې رب دې پیغمبرانو چې دا سووي دا بالکل رښتیا او حق دي هم سیده او که د هؤلاء نه مراد کې دا د رسول الله د زمانی خلک هم سیده الله به خپل پیغمبر علی السلام راولي ګوا په دې خلکو په دې ابو جهل په دې عتبه، په دې شیبه، په دې امیه، په دې ابی ابن خلف باندې په دې ټولو به الله دې ګواه راولي چې رب دا سخت دشمنو رب دا سخت دشمنو رب دا سخت دشمنو فکیف سحالت بیستاسو اذا جئنا کله چې موږ راولو من کل امت د هر امت نه بشهیدن ګوا مختال او ختال دا یو شی دی واحد یو شی دی د دې دا مطلب نه لري چې معنی یو شی ده ماده د دې یو شی ده بالکل هغه خې تی لام او دام خې او تی لام مختال معنی کوي متکبر او د خطال معنی کوي دوکمار من قبل ان نتمس وجوها الله کافر ته وی اے اهل کتاب امنو بما انزلنا مصدقا لما معكم راشه يهودو او ایمان راوړی پاغه قران مجید چې ما تاسو ته را لېږلی دی او دسې قرآن مجید دی چې ستاسو د تورات تصدیق کوونکی دی او کله ایمان راوړی من قبل ان نتمس وجوها مخکې د هغې نه چې مونږه اوار کو مخونه ستاسو نو د نتمسه تمسا یتمسو د باب ضربن راځي ای اوارول داسې دا مخ نه دی د مخ کې نشانی دي دا پوزه ده دا خوله ده دا سترګې دي نشانی دي کمی خوخه وشوه دا مخ بدل یو سپلی کم داسې یو او داسې به وګرځم لکه د سټ پشان سټ تم ګوره چرته د سترګو نشانه پکې شته د خولې شته د پوزې شته ډیر خلک داسې و چې دا آیاتونه ووریدل په لاسونو لاسونه په مخ کې خودل او په منډو منډو رسول الله تعالی له ایمان راوړ چې اسنه زمونږ مخونه بدل شي نو من قبل ان نتمسا مخکې دا غنه چې مونږه اوار کو وجوهن مخون استاسو د د نتمسه معنی کوي نسویها یو شان دي کو یو شان نه دا د پوزي نشانه پکې پاتې شي نه د خلی نشانه پاتې شي حتی تعود تر دې پورې چې وګرځي دا مخونه که اقفائهم پشان د سټونو د دوی لکه سټ اوار دی دغه سدام شي دا سلیمان نه دی د بخاری استاد یحیی دی د یحیی استاد سفیان دی د سفیان استاد سلیمان دی د سلیمان استاد ابراهیم نخعی دی دا رستنی حدیث نه دی د سلیمان زنه حصہ د ابراهیم نه ډارې کوریدلې ده منځ کې واسطه نشته او ځنې حصه د دنه ډایرک نه دا اورېدلې منځ کې واسطه د خان عمرو ابن مره عمرو ابن مره بعضې الفاظ یې ډایرک اورېدلي دي او بعضې په واسطې د عمرو ابن مره سره کړي نو ځکه وایي قال یحیی یحیی وایي بعض الحدیث دا بعضې حدیث چې دی چې سلیمان نقل کوي د ابراهیم نه نو هغه په واسطې د چای د عمرو ابن مره قال خیر خبر عبد الله ته ورسید عبد الله ابن مسعود سیب وی قال عبد الله ابن مسعود وی قال لي النبي صلى الله عليه وسلم او یې ما ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اقرا علیا ته تلاوت وکما ته قرآن ووره و ماته مشکات کې دي رسول الله په منبر ناستو په منبر او عبد الله ابن مسعود ته وایي چې عبد الله راشه او ماته تلاوت وکړه قرآن راته ووره و اقرأ وای علی ماته قرآن نو قلت ما وتوي چې حضرت تا ته څنګه ویم اقرأ علیک آیا زه وې متا ته قرآن وعليك انزل او حال لا دی چې پتا قران نازل شوی دی خلک واغه چاته قران وای چې چاته معلوم ني وته وای چې لکه دا یاد کنو قران خو تا ته نازل شوی دی تا ته څنګه ویم نو قال رسول الله را توینا فإني أحب یقینا زخوا خوما ان اسمعه چې زوورم دا قران من غیری د بل چانه د قران خوند دی چې په خپل وی دا بیل خوند دی او چې د بل نه اوري دا بیل خوند دی نو زما دا خوخه ده چې لګ بل امراته وی چې زه وورم په غوګونو ما وی ډیره خدا فقرات علیه نو ما تلاوت شروع ک رسول الله ته ما اولست رسول الله ته سوره النساء سوره نساء سورت نسام یو ته شروع کو هم دا تفسیر د سورت نسام من کو نو وته می تلاوت کو کو کو کو حتی تر دې پورې بلختو چې زه ورسېدم دې ځای ته چې فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا دې ځای ته ورسېدم فکیف ترجمه خو تاسو وکړه فکیف سحالت بيد د خلکو اذا جئنا من كل امه کله چې مونږ راولو د هر امت نه به شهیدین غوا د هر امت پیغمبر راشي وجئنا بك او مونږ راولو پیغمبر ته علا هؤلاء په دې خلکو شهیدا غوا خو چې دې زه تر ورسېدم نو دا ډېر د زور آیاتو ښه لکه د روز د قیامت مسله ده ډیره یره ده پکې ماته بس رسول الله راته وی بس نو قال رسول الله راته وی امسک بنشا بس چې ورته میو کته د سترګې روانې وي خ باب قوله وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط وان كنتم مرضى کچروي تاسو بیماران مرضا جمع ده یو ته مریض وی او چې جمع شي مرضا بیماران و ان کنتم کچر وی تاسو مرضا بیماران بیماران وی او او دسم نشو کولی او بم نشو استعمالولی درته تکلیفو او علا سفرن یا وی تاسو په سفر باندې او په سفر کې اکثر وبنه ملاویږي دو شو او جاء احد منکم یا راغی یو کس تاسو او جاء یا راغی احد یو کس منکم چې هغه ستاسو نو او هغه راغی من الغائط د ډک او د سماتینا او د سمات کو چې ماته کو او لامستم النساء یا تاسو د خپل بیبیانو سره یو ځای شوي فلم تجدوا ماء او وبدر ته ملو نشوي خیال لري بیماران وي او بم نشوي استعمالولې په سفر باندې وي او بنه ملاوي دي یا مودس مات که یا د خپل بیبیانو سره ملاو شوي نو سچلو کې اوبه نه ملاوې دي نو فتیممو تاسو تیمم ووهې سعیدن په سعید باندې فتیممو سعیدن تاسو تیمم ووهې په سعید سعید ستوي امام بخاری رحمه الله دلته د سعید مقه معنی کړی ده چې کم کم معنی امام صاحب کړی ده امام شافعی رحمه الله د سعیدن معنی کوي خاورې تاسو تیمم ووهه په خاورو د دې وجه نه هغه وایي د خاورې نه بغیر په بل شي تیمم جایز نه دی زمونږ امام صاحب د سعیدن معنی خاوره نه کوي په لغت کې سعید خاورې ته نه وایي وجه الارض د زمکه مخ د زمکه مخ نو د زمکه مخ ځنې علاقو کې خوري ځنې علاقو کې کوتکانی ځنې علاقو کې شګي په ځنې علاقو کې کانی او زغره ته ورشن ول ټول کانی دي مطلب دا دی چې کم شی وجه الارضی که په خاورو تیمم وهې که په شګو تیمم وهې که په کوتکانو تیمم وهې که په کانو تیمم وهې په دې ټولو دغه دی جایز دی نو ما وی دلته کې امام بخاری رحمه الله هغه معنی وکړه چې کوم حضرت امام صاحب کوي سعیدا سمانا دې معنی کوي وجه الارض د ځمکې مخ وقال جابر جابر سیب وی دا دغه ندی دا یهود او دا بدمه ده چې د فیصلې وخت به راغی نو دوی به قرآن او پیغمبر ته فیصله نه راوړله یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت وی دا خلق اراده کوي چې دا خپل فیصله دوی یوسی الی الطاغوت هغه غټو بدمعشانو ته نو هغه غټ سرکش او بدمعشان سوق دي جابر وی کانت ال کانت الطواغیت یو ته طاغوت وی غټ سرکش بدماش او جمع سرازی تواغیت وی او دا سرکش خلق دا بدماشان التي هغه يتحاکمون چې دی خلکو به فیصله وړلې الیها اغیتا دا کم بدماشان او سرکش او باغیان چې دی خلکو به د پیغمبر مقابله کې فیصله غوی لوړي نو هغه څوک وي په اره قبیله کې یو د ته خی فی جو فی جوهینا واحد په جوهینا قبیله کې یو کسو دام د مدینه په علاقه کې یو قبیله د جوهینا وته وي جوهینه او مزینه او اسلم او غفار تاسو به وی کنه نو په جوهینه کې واحدون یو سرکشو بدماش وفي اسلم او په اسلم قبیله کې واحدون یو د خلکو به فیصله راوړي وفي کل حین او په هر قبیله کې واحدون دا یو الکه دغه سرکشان او دغه بدمعشان چې د خلکو بوله فیصله راوړي نو دا سوکو وای کوهانون دا سو کوهانو کوهان جمع د کاهن دا جوګي چې ورته وای جوګیانو کاهن هغه کس ته وي چې د خپل ډېرې بدعملۍ د وجې شیطانان د سره مرګري او هغه شیطانان دته په شیشه خبرې وروړي نن په تورخم کې دسی وشو نن داسې وشو سبا به دسی کیږي دا د د کاکا نه معلومي دا ول شیطانان راځي ملکه ول نه راځي نو کوهانون داسو جوګیانو او ینزل علیهم الشیطان او راته به دوی ته شیطان او دې شیطان به ته د غیب خبرې کولې په شیشه خ یؤمنون بالجبت والطاغوت دا خلق دا يهودو دوی ایمان روړي په جبت او په تواغوت عامنه منګه کو جبت او تواغوت دا د مکه د خلکو بوتانو د يهودو وفد راغي د رسول الله خلاف دوی سره معاهده کوله مکه خلکو سره هغوی ورته وی مونږ د باندې یقین نه کوو چې کمې پورې تاسو زمونږ دې دوو بوتانو ته سجدی نه کړي هغه بدبختو چې دی ورته سجدی وکړي نو دوی ایمان راوړي په جبت او پتواغوت یعنی هغه ته سجدی کوي لیکن دې بل معنی کوي بل شان وقال عمر عمر وی الجبت السحر جبت چې دی دا جادو دی جادو دوی ایمان راوړي بل جبت په جادو و طاغوت او طاغوت سره الشیطان هغه دغه دی شیطان دی دوی ایمان راوړي په جادو یقین کوي او په شیطان وقال اکرمه د عبد الله ابن عباس صاحب شاګرد دی حضرت اکرمه هغه نه چې تاسو کو نه هغه ودا ترجمه کوله چې الک جبت دا عربي لفظ نه دی خان دا حبشي دی الجبت جبت چې دی بلسان الحبشه په جبه د حبشو الشیطانو هغه څه دی شیطان دی نو جبت من شیطان او و طاغوت او طاغوت ستا وی الکاهن جوګی هغه چې شیطانان وسره مرګري دا یو مسله د قرآن مجید کې غیر عربي الفاظ شته که نشته خکل خبره دا ده چې اوشته په قرآن مجید کې غیر عربي الفاظ شته خو هغې سره معامله معامله د عربی شوې ده لکه سمود ټکی دی که نه دی تنور دا عربي لفظ نه دی تنور دا ډیر داسې دي عاد دا اوس عربي ټکی خو نه دی عجمي دی نو په قرآن مجید کې بعضې ټکي غیر عربي شته خو په هغې باندې احکام د دغه جاری شوي دي ښه د عربې حدثنا محمد قال اخبرنا عبدته عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت حضرت عائشه وی یو سفر هغه سفر کې هلاکت رکشو قلادتون یو غاړه کې لاسماء اشغه د حضرت اسماء و د اسماء بی بی غاړه غاړه کې و او هغه روکه شوه چې روکه شوه د هغې په کتلو پسې رسول الله خلک ولیږل فبعث فبعث النبي صلی الله علیه وسلم نو ولیږل پیغمبر علیه السلام فی طلبها په طلب د هغې کې په کتو د هغې کې رجالا سړي چې هلکه لاړ شي هغه وګورئ فحضرت الصلاة په دې وخت کې حاضر شو وخت د مانځه ولیسو علی وضوء او نو دوی هغه اوبو د اودس وضوء د وو زور هغه سیس ته وایي چې په کوم سیس باندې خلک اودس کوي اوبه د او د نوې نو دوی په هغه اوبو د اوداسه داسې ځای کې نو چې هلته د اوداسه اوبه میلاوې دی ولم یجدو ماء هغوی اوبه نورې مونه موندلې د دې وجې نه فصلو دوی مونځ وکړو وهم علی غیر وضوء په داسې حال کې چې دوی په اوداسه کې نو بیا اوداسه وکړو د رسول الله کوي و اولی الامر او د خاوندانو د اختیار ستاسو چې کم مشران دي دا غوی اتباع او تابعداري کوي و اولی الامر منکم خو هغه اولی الامر دا نه چې غیر مسلمی منکم چې هغه ستاسو نه د اولی معنی کوي ذوی الامر خاوندان د اختیار الکه ستاسو چې کوم خاوندان د اختیار دي دا غخپلو اختیارمنو دغه کوي اتباع کوي نو خاوندان د اختیار سوق دي ځنې وي اسلامی حاکمان الکه د اسلامی حاکمانو اتباع کوي چې ډیر خو د دین نه وتلی نی کنه دا غوی خلاف جلوسونه مو باسي غوبل مکوي ملک په دې تبا کیږي ملک وطن سپکیږي قوم سپکیږي د سمکه ځنې خلک وایي اولو الامر نه مراد دي علما د خپل علما او تابعداري کوي ځنې خلک وي العمره دا ډلې نوي جماعتونه چې د کم جماعت امیر مقرر شي داغي اوس مثلا یو ډله ده او د طالبانو ډله ده روانه ده او داغي یو امیر مقرر دی د مجاهدینو یو ډله روانه ده او د هغې یو امیر مقرر دی هغې ته مسله دا ده چې و ډلې د خپل امیر دغه کوي اطاعت کوي استاد به وي اولوالامر خاوندان د کار مراد د کار نار کار دی که د دنیا مسلې وي د حاکم اتباع کوي که د دین مسلې وي چې علما د تسو یغه بیان دغه کوي که د ډلې مسله رااله نو د خپل ډلې لپاره پکارو چې د خپل امیر هغه اتباع کوي نو اولی الامر د خاوندانو د امر منکم استاسونه څنګه دی فإن تنازعتم فی شیء کچر استاسو د امیر سیب سره اختلاف راغی په یو شي کې امیر وی داسې کول پکار دی دغه رستو چې تاسو وایې نو بیا به سره علی ولګي فان تنازعتم کچر تاسو سره خپلو کې اختلاف وکړو امیر یو سوی ډله بل سوی نو بیا څه دی بیا ډانګونه مراله فحکمه الی الله نو بیا د هغې فیصله الله ته یوسې د الله کتاب ته راوړې حدثنا صدقه بن فضل قال اخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن يحيى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه اطیع الله و اطیع الرسول تابیداریو که دا الله چې قران مجید دینن واتی الرسول تابعداریو کې د الله د رسول دغه د طریقو د حدیثو و اولی الامر او د خاوندانو د امر او د اختیار خو غالی منکم چې تاسو نه قال عبد الله ابن عباس وی کله نا کله امام بخاری دونه مختصر خبره ذکر کی چې سړی بیا نه پویږي قال عبد الله ابن عباس وی نزلت دا نازل شوه دی فی عبد الله ابن حذافه ابن قیس ابن عدی فبارد عبد الله ابن حذافه کی مشهور صحابی دی اذ بعثه نبی صلی الله علیه وسلم کله چې دی اولیګ پیغمبر علیه السلام فی سریت ان په یو دسته کې ډیر سخت مختصر وي خو مخکې دا تاسو ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دسته د اسلامی فوج اولیګله چې ویلېګله د هغې امیر عبدالله ابن حذافه مقرر کړ ګوره دا اوس امیر دی چې امیر دی سزای کې دوی دمه وکړه دا امیر صاحب غوسه شو مخکې تاسو ویلیو چې غوسه شو وی منډه لرګي راوړی درته به یادي خشاکې راوړه اورې بلک وی زه ستاسو امیر یم او الله وی چې د خپل امیر حکم منې او ځانو غورځوی دی اورته ځنې خلکو ځان تیار که چې غورځو ځنې خلکو وی نه مون خو چې اسلام راوړی دی د دې د پارم راوړی دی چې د اور نه تختو اسلام هم سره راوړی دی چې د اور نه الله بچ کی اوس مونږ په خپل ځانونه په دغه کې ورچو دا اختلاف راغی چې اختلاف راغی نو ما وی فإن تنازعتم کچر تاسو اختلاف وکړو نو فردوه الی الله بیا دغه کې الله او د الله رسول ته واپس کې پیغمبر سم بیا سوی چرال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر خپه شو او وی وی کشر دې خلکو د امیر خبره منلې وی او ځانونه اورته اچولې وي الله به بیا د دوی نه دغه دی د اور نه به ایستلې نه وي همداسې به په اور کې وي باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله فلا دسنه ده فلا دسنه ده چې یو سړی دی بس وایي چې ما کلمه ویلې ده او بس زه مسلمان یم او بس نور مې څه ته ضرورت نشته فلا داسې نه ده او الله دا خبره کلکوي وربک زما د قسمی پر افستا زما د قسمی پر افستا لا یؤمنون دا خلق به ایمان را نوړي دا به مؤمنان نشي حتی تر دې پورې یحکمو کا چې دوی فیصله کوونکې اومنی تا حتی تر دې پورې یحکمو کا چې دا خلک فیصله کوونکې اومنی تا فیما په هغه خبرو کې شجره چې اختلاف راغلی وي بینهم په منځ د دوی کې د دوی په خپلو کې سره اختلاف راغی نو ته به ایمان والا علی چې ته لاړ شې او دا خپله مسلې چا ته پیش کې رسول الله ته یا نن سبا چا ته پیش کې هغه دین ته پیش کې چې کوم دین رسول الله پرې دی حتی تر دې پورې یو حکیمو کا چې دوی فیصله کوونکې اومنی تا فیما په هغه خبرو کې شجره چې اختلاف راغلی دی او اختلاف پیدا شوی دی بینهم په منځ د دوی کې فیصله به په چې رسول الله فیصله وکړه د الله دین کوم فیصله وکړه نو په سر سترګو به مانی او کته نه مانی نو بیا خدای ایمان نشو حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه قال حضرت عروه وی چې خاصم زبیرو جګړه وکړه حضرت زبیر رجلا د یو سړي سره زبیر ابن عوام دام په عشره مبشرو کې د خامعمولی صحابي نه دی لسو کسانو ته چې په یو ځای باندې زیره د جنت ملو شوی دی نو یو پکې حضرت زبیر ابن عوام دی زبیر ابن عوام مسله دا پیښه شوه دا د مدینه منورې نه دې سر ته د علاقه نه د حره هغه تور تور کانی دی پکې دې طرف ته د غزې کې د دزمکه وا اول ازمکه د دوا بیا ورپسې د بلوا بیا ورپسې د بلوا د سې د غرنه لختې راغلیو په دې لمنه کې چې لمنه کې راغلی و د دې زبیر صاحب ځمکه لږه اوچته وه او د دې لاندې خلکو ځمکه ښکته وه لاندې ځمکه اکثر ښکته وي نو چې دا لښتي کې به اوبه بهېدې نو د زبیر پټي اوچته نو دی دته به نته نو زبیر به دلته بند ولګو چې بند به دغه که ولګو د اوبه به پټي ته وخېژولې نو لاندې سړی او د بلانچه کوله چې نه بند بنا چې بس لختې هم داسې پرېږده چې د چا پټي ته ځي هغې ته به ځي فیصله راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې فیصله راله رسول الله ته پیغمبر علیه السلام صلح کوي صلح فیصله نه کوي چې حقدار ته پوره حق ورکي صلح کوي صلح ډېر ښه شی دی وایي زبیره ستا پټی اول دی ته حقدار د دې چې پیله ته بند واچوه پټی ته اوبه پرېږده چې پټی ته اوبه پرېږدي او د دې سر نه دې سره پورې اوبه ورسیږي بس اوبه بیا خوشې کوه لاندې دی بل سړی ته دا فیصله وکړه دا سړی نیکبخت غوسه شو ورته وی حضرت دا فیصله دی زسه زکه وکړه چې دا ستا د ترورې زوی دی د غریب ډیر مخلص سړی و خو په دغه وخت کې د خلی نه د ووتل تا د زبیر د پاره فیصله زکه وکړه چې اول ته باندې شوه چې پټې دې د یو سر نه بل سره پورې اوبه ورسېږي نو بیا را خوشې کوه دې بل ته نو دا ستا د تروری زوی دی نو ځکه وایي ښه ما خو فیصله کړې وه پوره حق مې نه ورکړی زه چې فیصله ده نه ده دغه کړې نو چې اوس پوره حق دی هغه دا دی زبیره دا اوس زمیدار په دې پوهېږي ورې پټې په دې نښه کېږي چې ته د دې ځای نه اوبه پرېږده پرېږده پرېږده او دې سره پورې بس بندې کې نه دا دې که بند کړې چې مازیګر رالی بیا وچی مسله دا ده د اوبه پکې پرېږده پرېږده پرېږده پرېږده چې د دې پولو ته ورسي ډک شي نو بیا دا اوبه شو نو رسول الله ورته وایي مخکې مې دله فیصله کړې وه خو دی نه مني اوس پوره حق در کوم پټي ته اوبه پرېږده چې د پولو ته بلکل ورسیږي بیا دې لاندې سړي ته دغه کوه من الحره چې دا لختې چرته او په حره کې هغه ځمکه کاڼي تور تورو کاڼو والا ځمکې ته حره وي په هغه لختې کې چې دا لختې او په حره کې دوی اول به زه به کوم ځکه زما پټی اول دی بل سړی وي نه ته به بند نه شې نو لکه چې زه بند نه شم زما پټی خوچت دی اوبه نه ورخیږي نو چې فیصله رسول الله تعالی فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی اسقی یا زبیرو او به ورکوا پټی ته ای زبیرا چې او به د یو سر نه بل سره پورې ورسیږي نو بس او ثم ارسل الماء بیا را خوشی کوبه الا جارکا خپل گوانډی ته فقال الانصاری نو هغه انصاری وی یا رسول الله اې دا الله پیغمبره د څه فیصله دې زکه وکړه چې دا ستا د ترور زوی دی وی ان کان ابن عمتک دا فیصله دې وکړه ان اصل کې دی لئن ان کان د دې وجنه چې و دې ابن عمتک زوی د ترورې ستا د رسول الله ترور و ډېره ښکلې وه دینداره و صفیه بی بی به ورته وي صفیه د هغې زبیر د هغې زوی و دا د د ترورې زوی دی نو ځکه دی داسې وکړو پیغمبر علیه السلام باندې سخت بوج راغی فتلونا وجهه نو رنګ بدل شو د مخ مبارک د هغه د ډېرې غوسې نه او ثم قال بیا وی چې زه چلو ما خدا صلح کړی و زبیر ته می پوره حق نه دی ورکړی اوس مسله دا ده چې په قطار پټی وی نو چې برا سړی زمکه ته پټی ته وب پری دی نو حق سمره دی دونه به وب پری دی پری دی پری دی چې د پلو سر ته ورسی نو بیا به راخوشی کی دی دویم ته بیا به راخوشی کی دی دریم ته ثم قال بیا رسول الله وی چې اسقی یا زبیر او به ورکا و پټی له ای زبیره او به ورکا ثم احبس الماء او بیا را بند کو او به رئیساری کو او به می خوشی کوا حتی تر دې پورې یرجع چې د اوبه ورسیږي الل جدر پولو ته هغه د پولو سر ته ورسی او ثم ارسل الماء بیا را خوشی کو بو الی جارک خپل گوانډی ته نو وی واستو عن نبی صلی الله علیه وسلم او پورا ورک په دې دویم دغه کې واستو عن نبی صلی الله علیه وسلم پورا ورک پیغمبر علی السلام لزبیر زبیر تا حقه حق داغي فی صریح الحکم په ظاهر حکم کې حين احفظه الانصاری هغه وخت کې چې غوسه کدل انصاری رسول الله صلح کړي و په صلح هغه رضان شو چې بیا د به الفاظ یو کړ په مسلم وی خزو بیره ته پورا حقاله بس هغه دا چې پلو پورې وبور کوه ها کان اشاره علیهما رسول الله مخکې مشوره ورکړې و دې دواړو ته په اول ځل کې به امر په یو کار لهما فيه ساعه چې د دې دواړو لپاره پاغي کې اسانتیا و زبیر له اسانتیا و دله اسانتیا و چې وی نه منل وی خدسي کوه قال الزبير حضرت زبير وی فما احسب هذه الايه نو زه ګمان نکوم په دې آیاتونو چې فلا وربک لا یؤمنون الا نزلت فی ذالک مگر دا نازل شوی دی په باره د دغه فیصله کې چې فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فيما شجر بینهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ومن يطع الله ورسوله فاولئك چاشه د الله تابعداري وکړه چاشه د الله د رسول تابعداري وکړه نو پرز د قیامت چې دی فاولائک دغه خلق مع الذین دا بی سره د هغه خلکو انعم الله چې الله په هغوی انعام کړی دی الله تعالی په یو څو ډلو باندې انعام کړی دی یو دی من النبیین انبیاء علیهم الصلاة والسلام دا خو اوله ډله ده چې الله په بې اندازې انعام کړی دی او بیا دی وصدیقین هغه کمال والا خلق بیا شهدا دی بیا بزرگان دی دی ټولو سره چا چې د الله او د الله د رسول تابعداري وکړه پر ورځ د قیامت به دوی د انبیاو سره د صدیقینو سره به د شهداو سره به او د صالحینو سره به څه مطلب دوی ته به الله درجه د انبیاء ورکوي نه د انبیاو درجه بغیر د انبیاو نه بل چاته نه ملوي مطلب د دې دا د ناست او پاست او تګ او راتګ به د دوی سره وي کله به انبیا د دوی ځای ته راځي او کله به دوی د انبیاو ځای ته ځي یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډیر مخلص صحابي و مخلص صحابي دا مطلب نه چې نور مخلص نو ټول مخلص رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه پریاد کوي وی حضرت زه چې په کور کې ناستم د بچو سره او ترا ترا یاد شي بیا په کور کې زنه شم ایسارې دي چې کمې پورې مې ستا د مبارک مخ نه لیدلی نو چې زه راشم او تا ووینم نو ما ته اطمینان او تسلي میلاو شي اوس مسله دا ده چې په قیامت کې به څه کوو په قیامت کې به زه جنت ته ځم که نه ځم که جنت ته لا نړم بیا بده ده او که جنت ته لاړم نو ته خو به په جنت کې هغه د انبیاو په لویه درجه کې او زه به لاندې یم نو زه به بیا هلته تا وینم نه نو چې تا نه وینم زه په هغه جنت کومه څه چې تا پکې نه وینم نو الله تعالی دا آیاتونه نازل کړو او ما هغه مسله د رسول الله صلی الله علیه وسلم المرء مع من احب الکه په قیامت کې بستا ناس تو پاستم دا غ چا سره چې چا سره په دنیا کې ستا محبتي کدا انبیو سره دی دا غي سره به ک صدیقین سره صدیقین سره به ک شهدا سره شهدا سره به خ قالت حضرت عائشہ وی دا حدیث مخکم تیر شوی دی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اوریدلو د رسول الله نه مخکم ته اوریدلو یقول غیب وی ما من نبی نشته یو پیغمبر یمرزو چغه بیمار شي الا خیر مگر هغه ته اختیار ورکړی شي بین الدنیا والآخره په منځ د دنیا او د آخرت کې رسول الله وی ار پیغمبر چې داغه د وفات وخت را نږدې شي نو الله ورته اختیار ورکی چې پیغمبره دنیا دی خوخه ده دا ما حول دی خوخ دی او که آخرت دی خوخ دی دا اختیار الله ورکی دا به دوی مونږ ته په هغه وخت کې دا مسله کوله چې رسول الله ښه جوړ ولا بیمار نو بیا دی بیمار شو چې بیمار شو وکان فی شکواه او رسول الله په خپل بیماری کې الذي هغه قبض فيه چې بیا پاغه کې دی د دنیا نه لاړ دا چې کم وخت کې دی بیمار اوس د پیر ورځ ده تاسو خو ویلیو کنه چې سار کې د رسول الله طبیعت ډیر خو د جمع وخت کې خو لګرستو بیا خراب طبیعت دغه شو درون شو نو اخذته بحتن اونی و رسول الله لټوخی شدیدتن سخت سخت ټوخی پیراغی چې ټوخی پیراغی په دقه د هغوی بس لږ وخت پاتې دی فسمعته ما ته واورېدل حضرت عائشه وی یقولو هغه وی سی وی مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مع الذين خدای ما وګرځي سره دغه خلکو انعم الله علیهم چې الله انعم الله علیهم چې الله په هغوی انعام کړی دی چې هغه پیغمبران دي هغه رښتوني خلک دي هغه شهیدان دي او هغه نیکان دي وی چې دا ټکی وی چې یا الله ما د دغه خلکو ډله کې وګرځې نو حضرت عایشه وی وی خدای ګو دا خو هغه حدیث دی چې هغه دوی به مونږ ته وی چې پیغمبر کله وخت راشي د دنیا نه د رحلت نو الله ول اختیار ورګي چې دا ځای د خوخ دی او که خوب دی خوخ دی چې کوم یې خوخي بس الکه دا ځای د خوخ دی کنه قیامت دی خوخ دی ما وی اوی دا خو بس روان دی او الله ول دغه ورک اختیار ځای کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری الفاظ کوم ا حضور وایا داسې اللهم الرفیق الاعلى یا الله ما وګرځه پاغه ډله اوچته کی هغه د انبیو ډله بس او تاسو وی لاس دې اوچت کړو نه غنه دغه شو